حضرت سلیمان ابن سرد بیان دی د شیطان د ابلیس او داغه د ملګرو و یو ځل زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستم او یو دوه کسه دي چې یو بل ته بدې ردې وایي خو دا یو دونه غوسه دی چې د ډېرې غوسې نه د مرۍ دا رګونه راپړسېدلي وو نو رسول الله دې ملګرو ته وایي ما ته یو خبره معلومه ده یو کلمه راته معلومه ده که چېرې دا کلمه د ویلې وي دا غصه به ختمه شوې وي حضرت هغه کومه کلمه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ده که دی ویلې وي د غوسه به ختمه وي ملګري ورغلل هغه ته وایي هلکه رسول الله داسې ووایي چې اعوذ بالله ویل پکار دي چې د غوسه دی کیني هغه دونه غوسه و چې هغه وایي زه خو څه لیونی نه یم دا خو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لیونیانو ته خلک وایي زه خو لیونی نه یم د هغې بیان عن سلیمان ابن سرد قال حضرت سلیمان وی كنت جالسا اومز ناس مع النبي صلی الله علیه وسلم سره د پیغمبر علیه السلام سلیمان ابن سرد وی زه د رسول الله سره ناستم ورجلان او دو سړیو یو ته رجل وی چې دوه شي رجلان ورجلان او دو سړیو یستبان چاوی یو بل ته بدې ردې وې مونږ وایي کنځلې کول یستبان هغوی یو بل ته کنځل کول خو هغه یو نو هغه سخت غوسه فاحدهما یو د دغې دوو احمر وجهه تک سور شوی و مخ د هغه دا یو چې دی د غصې نه دا مخ یې تک سور و فاحدهما یو د دوی احمر تک سور وجهه مخ د هغه او د ډېرې غصې نه وانتفخت او پړسېدلي او داجه رګونه د مرۍ د هغه ودج دا مرۍ کې دا رګونه نه وي دا د وینې رګونه دې ته وایي وانتفخت او پړسېدلي د غوسې نه او دا جهو رګونه د مرۍ د هغه چې دا تک سرو او دا رګونه چې دی د غوسې نه پړسېدلي وو نو قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی انی لا اعلم یقینا ز عالم یم ز پیجنم کلمتا یو کلمه ما ته معلومه ده یو کلمه که دې نیکبخت دا کلمه ویلې وي لو قالها که چېرې دې سړي دا ویلې وي لذهب عنه نو تلی به وي ددنه لذهب نو تلی به وي ختمه شوې به وي عنه د هغه نه ما یجدو دلته د یجدو معنا کوي یغضبو هغه چې دی کم غوسه کوي ما یجدو غوسه ده ده خام غصه یې کی او داسې غصه کی چې د خپل اندازې نه وباسي نو بیا د هغې دپاره علاج څه دی اعوذ بالله تاسو به ووایې که په اعوذ بالله باندې کار وشو ښه ده که ونه شو که نه نو چې ولاړې کینه بیا به کار وشي که په دې هم کار ونه شو چې ناست سمله بس اوس به کار وشي خ فقالو نو دې ملګرو اووي دې فقالو نو دې ملګرو اووي کمو ملګرو چې دا کمو ملګرو د رسول الله دا خبره واورېده اووي دوی له دغه غوسه سړي ته چې یا لکه ان النبی صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال هغه ووی چې تعوذ بالله من الشیطان ته پنۍ وغواړه په الله باندې د شیطان نه رسول الله خو ورته نه ویل ریا ځکه ستا خیالي خو چونکې د دې فضیلت بیان کو نو دا فضیلت بیانولو مطلب هم دا دی چې هلکه ویې وایه وایي پیغمبر علیه السلام ووی چې تعوض ته پنۍ ونیسه بالله پالا من الشیطان د شیطان نه فقال نو دې سړي په جواب کې ووی چې ولې زه سې لیونې مسه وهل بی الجنون او آیا شته په ما باندې لیونتوب ولې په ما لیونتوب دی مطلب دا دی چې دا اعوذ بالله خو هغه څوک وایي چې څوک لیونیان نو زه خو څه لیونی نه د دې ملګري دا خبره دا د دوو وجو نه صحیح نه ده یو دا سوچ یره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به صرف لیونیانو ته وایې دا خبره صحیح نه ده روره په دې باندې د شیطان نه پنی ده او شیطان نه پنیس لکه څنګه چې د لیونی نه نو داسې ورې شیطان روغ سړي ته نقصان رسوي د هغه نه پنی نیسې هم صحیح ده خو بلکې ستاسو د حشه کې الټا جواب ورکوي دویم جواب دا دی چې ماما لیون د دغه غوسه ګورې د لیونتوب نه زیاته ده ته چې غوسه شي او دونه غوسه شي چې مخ دې تک سور شي او د مرۍ رګونه دې را دغه شي راو پړسېږي نو د بازار د لیونونه خو ته بدې او خو بیا هم دونه دغه نه کوي غوبلې لکه څونه چې ته کوي نو وهل بی جنون ایا شته په ما لیونتوب حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله ابن عباس وی سخ کلی دین دی زمون او سخ کلی طریقې دی زمون د رسول الله روره چې د خپل بیبي بی سره سړی ملاویږي سو سو سنت دغلتم دی الکه یو طریقه دا ده چې سړی ځان بربنډی د ضرورت په اندازه باندې بربنډول پکاري ښه ده ضرورت نه بې اندازې بربنډول دا نی پکار دویمه دا ده چې سړي لا پرتوغاښ نی کولاو کړی ځان یې بربنډ کړي نی په کار دا وه بله ورځ هم تېره شوه دلته بیا هم رالله لږ الفاظو کې فرق دی چې دا دوا سړی مخکې ووایي نو خیره سره که په دې ځل باندې ستا نصیب په اولاد کې وي او ستا بچی وشو الله به دغه بچی د شیطان د فتنو نه دغه کي محفوظ وساتي نو دا دعا ویل ډیر ضرور دی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال عبدالله ابن عباس وی چې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه صلات و سلام مونږ ته وی لو ان احدکم ما وی فیدی فیدی شوی او عمل د پیغمبر علیه السلام په سنت وشو لو ان احدکم کچر یو ستاسو لو ان احدکم کچر یو ستاسو اذا اتا کله چې هغه اراده وکړي د راتللو اهله خپل کور والا ته کله چې یو ستاسو اراده وکړي د راتللو خپل کور والا ته مراد د راتللو نه خو پیژنې که نه کوروالی کله چې د خپلې بیبي محترمې سره دی اراده وکړي د کوروالی او قال اووی اللهم جنبنی الشیطان که ستاسو خیال هلته کې د متکلم مال غیر صیغه و اللهم جنبنا الشیطان یا الله مونږ ټولو ساتې د شیطان نه دلته د واحد متکلم دی اللهم جن اللهم جنب نی الشیطان یا الله ما اوساته ما په ډډه کې د شیطان نه وجنب الشیطان او یا الله لرې کې او په ډډه کې شیطان ما د هغې نه رزقتنی چې تا ما ته راکړی دی خدای کوم بچی راکې هغه هم دغه کې دلته ماوی صیغه د واحد متکلم دی ښه اللهم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنی هلته د متکلم مال غیر یو شی دی اللهم جنب نه الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اوس ته د دې خپلې بیبي سره میلاو شوې او په دې میلاوېدو سره د ستا د دې بیبي امید شو بیا یې بچی وشو فان کان که چېرې موجود شو بینهما په منځ د دې ښځې او د خاون کې ولدون بچی که د دغه میلاوېدو د وجې نه بچی میلاو شو نو لم یضره الشیطان ضرر به ونه رسوي هغه ته شیطان لم یضره الشیطان ضرر به ونه رسوي هغه ته شیطان تاسو ویلي ورابم شي شیطان چې دا ماشوم پیدا کیږي د پیدا کېدو سره دا ځناور ورشي او په دې اړخ کې پې نوکار ولګوي او دقه وخت کې په عذابوي دا به ونه کړي نو ضرر به ونه رسوي ده ته شیطان ولم یسلط علیه او نه به شیطان مسلط شي په ده دا ځینې خلک تاسو ګورئ ته به وایې شیطان پې سور دی او واګې پکې اچولي دي چې کم پلوې ځغلوي ځغلوي نه د ځانه خبرې نه د حالاتو نه داسې سړی چې مور او پلار دا ټکې ویلی وي نو مسلط به نشي شیطان په ده باندې چې هر پلوې ځغلوي مخکې به خلکو وی ناپوهه دي خلک ټیک د ناپوی به وو خو ګورس اندازې پورې خو موږ چې واړو او ماشو یو دغه به چابروانې کوو ویلکه مور ویلکه مور او پلار د بسم الله نه دی ویلې مطلب دا دی چې د بسم الله ویلو د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دونه فایده ده اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا قال وحدثنا الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس مثله حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې را پاسېدلی او مونځ یې کوو دا شیطان ورته راغی او د اور لمبه وه وسره او دې پیغمبر علیه صلات وسلام ته داسې مخې مخې ته کوله چې مخې مخې ته کوله الله په خپل پیغمبر له قدرت په ده باندې ورکو پیغمبر علیه السلام کلک راونیوه چې کلک یې راونیوه نو بیا یې چغې والې وایي نه پرېږدم د چېرته او ستنې پورې دې تړم چې سهار د صحابه دیدار وکړي چې دا دی دغه دی خو وی بیا راته رایاد شو چې زما رور حضرت سلیمان علیه صلات وسلام دا دعا کړې وه چې رب هبلی من الملک رب هبلی ملکا لا ینبغي لاحد من بعدی سلیمان ویلو یا ربه ما ته داسې حکومت راکې چې زما نه پس بیا چاته میلو نشي نو د حضرت سلیمان خو په پیریانو باندې تسلط نو ما وی چې اوس د هغه خبره دغه نشي اوس به خلک وایي چې د پیغمبر علیه السلام په پیریان هم تسلط شته نو ما پرېښو معلومیږي دا خبره چې د شیطانانو کار څه دی سړي باندې مونځ ګډوډول اول خو یې پرېږدي نه دی ته چې مونځ وکړي او که بیا راشي نو بیا توجه ته نه پرېږدي کله یو پلو فکر کړي کله بل پلو فکر کړي خا عن النبي صلی الله علیه وسلم انه رسول پاک صلی الله علیه وسلم صلی صلاتا هغه کوو یو مونځ انه صلی چې رسول الله مونځ کوو صلاتا یو مونځ په مونځ کې یو مونځ غالبا دا د شپې تهجد فقال نو رسول پاک وی ان الشیطان یقینا شیطان چې دی بیګا عرض علی هغه را مخکې شو ماته یو ځای کې به داسې راشي چې په لاندې لیکلي دي چې د مسلم شریف په روایت کې داسې دي چې د اور یو دغه وه سره شغله وه او ماته مخې مخې ته کوله زه یې رولم عرض لي هغه را مخکې شو ماته او فشد علی هغه حمله کوله په ما چې دا موس پې ګډوډ کم او یقطع علی الصلات او ما یقطع الصلات او ماتوي مونځ علی زما وی ما پې ور ټوپ کړې او د دې مرۍ نه مې کلک رونیو فامکننی الله نو قدرت راک ما ته الله منه دا غنه الله ما ته قدرت راکو نو دقن حدیث دی نور اپل او مخکې تاسو ویلو رسول پاک صلی الله علیه وسلم وی چې ما دا اراده وکړه چې دا زه د جماعت د یو ستنې پورې وتړم او چې سهار صحابه راشي که نه مسلمانان وی ویني چې دا هغه بدعمله دی خو بیا راته د حضرت سلیمان علیه السلام هغه دوه را یاده شوه فذکر الحدیث نو دی استاذو چې دی ابو هریره هغه غون حدیث تر اخره پورې هغه ذکر کو حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي قصير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره وي ورې دقه چې سړی په منځو درېږي رسول الله ته هم دی را مخکې شوی خو الله په قدرت ورنک سړی مانځه باندې ودرېږي دا شیطان انسان ته راغی شي اپلانې خبره را یاده که نو په هغې کې سوجونو کې لاړ شي نو له هغه ختمه شوي نه چې هغه پلانې را یاده که چې هغه ختم شوي نه وي چې بیا پلانې را یاده که دا خبرې کوي قال ابو هريره وی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی د شیطان کار څه دی اذا نودی بالصلاه کله چې اواز وشي د مانځه دپاره مراد د اواز نه څه دی اذان اذا نودی کله چې اواز وکړی شي بالصلاه د مانځه دپاره نو دا اذان نه دی دا په ده باندې ډیر بد لګي نو ادبر شیطانو نو شاکی شیطان شیطان شاکی او منډې وی ادبر شیطانو نو شاکی شیطان منډې وی او دانه پې زوري چې وله زراتن چونکه شیطان په باره کې ویلی شوي دي نو په کارو چې صحیح معنی وکړو وله زرات او دا غټي زونه یې چې دا دغه شي نه دغه کوي د ډېر زور د وجې نه په ده باندې داسې زوري چې دا ټیسونه اچوي ډرارې خیږي استاد صاحب وی د محلې خلکو د هر طرف نه وتا ځانونه شروع کې چې وار پارې خطا شي فاذا قضیه کله چې فراغت وشي د اذان نه فیضا قضیه کله چې اوزګاروالی وشي د اذان نه نو دا بیا راشي اقبله دی بیا راشي فاذا صوب بها کله چې دوباره آواز وشي د مانځه دپاره فاذا صوب بها کله چې دوباره آواز وشي د مانځه دپاره ستاسو جماعت کې دوباره آواز سی اقامت چې اقامت وشي دی بیا شت وایي ادبره دی بیا شاکی او منډه کی فیضا قضیه کله چې پوره کړی شي اقامت نو اقبله دی بیا راشي وی اوس اوس به هم ګورم زه هم ځغلولم ما نه هم ټیزونه ایستله ورګه چې اوس تاسو برابر کم نو اقبل دی راشي نو حتی تر دی پورې یختره دا د باب نصره نه دی خاتوره یخترو د توی پیښ وایې یا د باب ضربه نه کې خاتوره یخترو د توی زیر کې حتی تر دې پورې یختره چې دی راشي اصل کې خطره یخترو معنی دي زړه کې تېرېدل چې دی راشي بین الانسان په منځ انسان کې وقلبه او د زړه د هغه کې دون انسان ته رانږدې شي نو دی ورته څه وایي فیقول نو ورته وایي اسکر کذا وکذا را یاد کا هغه داسې خبره وکذا او داسې خبره هغه پلانې خبره را یاده که پلانې خبره را یاده که دا ورته دغه وکړي کله په یو ځغلي او کله په بله ځغلي هغه د مانځه توجه دغه شي پخوا به زمیندارو نه لور روک شو لور یا نغه رمبې نو ورته به وي هلکه مانځه باندې ودرېږه زمیندار خو مجیبه دي چې به په مانځه ودرېد دی شیطان به ورته دغه وکړو سوچ کې به راغلی وایي دا خو مې پلاني ځای کې ښی دی هغه مونځ به په منځ کې پرېښو نو وایي اسکر کذا رایاد کا هغه داسې خبره که ستاسو خیال یې ګورې دا کوي ریاض تاسو په منځه ودرېږئ که نه خاص کر د شپې دا کوي خو چې ته داسې وې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به بیا دې ځي حتی تر دې پورې چې دا غریب ګډ وډ کي لا یدري بیا دې نه پوهیږي چې ما درې رکاته وکړه او که څلور مې وکړه دوه مې وکړه او که درې مې وکړه لا یدري بیا دې خبر نی چې اصلاسن صله چې یا درې رکاته مونځ کړی دی ده امربه او که څلورو موږ ته پیغمبر علیه السلام د دې علاج هم ښیي درې مې کړي دي که څلور هلکه سوچ وکړه که چېرې دواړه طرفه مساوي وو درې مې کړي دي او که څلور دوه مې کړي دي او که درې عمل په کم وکړه په یقیني درې مې کړي دي که څلور نو درې خو یقیني دي که نه خو شک په څلورم کې دی دوه مې کړي دي که درې نو دوه خو یقیني دي نو ته عمل په یقین وکړه دوه حساب که یا درې حساب که او یو ورسره بل وکړه چې یو ورسره بل وکړې نو که مخکې دې درې کړي دا څلور شو او که چېرې مخکې دی دغه کړي څلور دا پنځم شو نو دا پنځم د شیطان دپاره دغه شو ډانګ هغه پې ووالې شو او بیا سجده سهوه وکړه فاذا لم یدرې کله چې دی نو خبر چې سلاسا صلا د درې رکاته مونځ کړی دی ام اربع او که څلور نو ما وې دی د عمل په یقینو کې او بیا دې رستو سجده سجدت سهوی بیا دې وکړي دوه سجدې د سهوې دې وکړي حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی د شیطان کارونه کل بنی آدم هر یو بنی آدم یتعن الشیطانو نکار لګی شیطان فی جنبه په اړخ د هغه کې بې اصبعیه په دواړو ګوتو د هغه ماشوم چې وشي که نه دا دغه نه دی هغه پرده چې کومه تې تاوي مونږ ورته په سارو کې دغه وایو پیروان چې هغه د ماشومانو هغه کیسه وایي دا له لرې شوي نه وي چې داسې په دې دغې کې د تره دغه کې د اړخ کې په داسې نوکار ولګوي بې اصبعیه په دوو ګوتو یو دغه کې دام راځي چې بې اصبعیه په یو ګوته هر بنی آدم چې دی یطعنو دا دا یطعنو نه دی د دې دوه معنی راځي یو راځي دا طعنا یطعنو چې پیښ وایې نو د دې معنی دی وهل په نیزه په نیزه یا په څه شي باندې ووهې یو بل راځي طعن د چا په نسب کې عیب رایستل مړه کینه ستاسو خاندان کې داسې دی او داسې دی دې ته هم طعن وایي خو هغه به د دغه نه وی بابي فتحنه طعنا یطعنو ستاسو د حشم وایي هغه کم یطعنو چې په معنا د عیب سره راځي نو هغه به د عین زور وایي او دا وهل معنا چې شي نو دا به د عین پېښ وایي هر بنی آدم چې دی یتعونو شیطانو وهي شیطان بجم فی جنبه په اړخ د هغه کې بې اصبعیه په دوو ګوتو دا دوه ګوتې راوالي او دی په دا اړخ کې وی وهي داسې نوکاره پې ولګوي چې ګورې ویښ شه ما پسې به ځي حین یولدو کله چې هغه پیدا کیږي غیر عیسی ابن مریم بغیر د حضرت عیسی علیه السلام نه چې هغه زوی د بیبي مریم دی اصل کې هر پیغمبر چې پیدا شوی دی الله شیطان نبی محفوظ کړی دی خو چونکې غالبا بې اندازې حفاظت الله د عیسی علیه السلام کړی نو ځکه هغه ذکر کو چې حضرت عیسی علیه السلام کله پیدا شو که نه نو دې شیطان بیا هغه خپل کار کو ذهبه دا شیطان شروع شو یطعنو چې دی وهه یطعنو چې دی وهه دا شیطان اوس راغی چې دا خو ماشوم پیدا شو هغه خپل ګزار پې کوم ذهب شروع شو یطعنو چې دی وهه خو چې داسې داسې یې کړه که نه الله سې الله خطا کو چې خطا یې که نو فتعنه نو هغه ګزار وکړو فی الحجاب په پرده کې هغه لاس د ده ګوتې د هغه حضرت عیسی علیه السلام ته ونه رسېدې هغه هغه پردې ته ورسېدې فتعنه نو دې شیطان ګزار وکړو فی الحجاب په پرده کې پرده څه وه ځینې خلک وایي لکه ستاسو حاشه وایي ماشوم چې پیدا شي که نه د پیدا کېدو سره ترې خلک هغه توکي کپړه نو چې دا شیطان ورغی او دلی ګزار ورکو نو دا دغه نه دا پرده ووهله او لاس دغه ته ونه رسېدو لیکن استاد به دا معنی ښکلې نه ده ځکه چې دی خو چې را پیدا کیږي د پیدا کېدو سره پې دی ګزار کوي او دا کپړه خو خلک هلې ته وایي چې ماشوم پاک کي وې لمبوي نو بیا دغه یي د دې وجې نه ښکلې خبره دا ده چې مراد د پردې نه هغه پرده ده چې د پیدا کېدو وخت کې دی پیدا کېږي دنه ته وي هغه د مور په ګېډه کې پرده نی هغه نو هغه چې داسې دغه کو هغه ګوته یې لاړه یې دغه ته ولګېده لا دا دغه نه ده پرده دی کې بچ شو دی آه. حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل عن المغیرة عن ابراهیم عن علقمة قال حضرت علقمه وی چې زه شام ته لاړم نو شام کې مې تپوس وکړو چې دلته کې چېرته یو لوی صحابي شته که نشته نو خلکو راته ووی او شته جومات کې ناست دی ما وی څوک دی وی ابو دردا دی وی ما وی چې وای خدای ګو دا خو ډېره لویه هستی ده نو زه رالم ابودردا ته ورته مې وې دقسې زه د عراق نه راغلی یم ستا د میلاوېدو دپاره نو ما ته وایي چې ما له څه له راتلې ولې ستاسو په علاقه کې دغه نشته دی عمار ابن یاسر هغه عمار ابن یاسر چې الله تعالی د شیطان د فتنو نه هغه له حفاظت ورکړی دی قدمت الشام دا علقمه وی زه رالم شام ته چې شام ته رالم نو ما د خلکو نه پوښتنه وکړه چې دلته کې یو لویه هستی څوک ده نو قالو هغوی راته وویل چې ابو درده دلته دی حضرت ابو درده لوی شان صحابي دی وی ما وی ښه نو زه ورته رالم دلته لږ ډېر مختصر دی دا حدیث چې رالم ابو درده ته ما ورته ووی حضرت دقسې راغلیم د سبق دپاره د هغه عراق نه نو قال هغه راته ووې چې افیکم الذي ایا شته د په تاسو کې هغه کس اجاره الله چې پنۍ ورکړې وه هغه له الله من الشیطان د شیطان نه علی لسان نبیه صلی الله وسلم په ژبه مبارکه د خپل پیغمبر ولې تاسو کې هغه کس نشته چې هغه دونه لوی هستی ده چې د هغه په په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کړی و دعا کړی و او الله پاک چې دی نو دی د شیطان د تسلط نه بچ کړی و رستو را روان دی دی عمار ابن یاسر ښیښه د دې وجې نه استادان وایي چې نن درته څوک راغی د پېښور د مسلې تپوس د نه کوي نو ته ورته وایې ولې ستاسو پېښور کې هغه داسې عالم نشته دا هغه ځای صفت ورته کوه چې د علماو دا قدر پیدا شي چې د پېښور سړی د عالم نه تپوس وکړي چې کوم ځای نه راغلی لنډي کوتل نن ولې لنډي کوتل کې پلاني عالم نشته هغه داسې داسې لوی عالم دی نو ورته وایي ایا شته دی په تاسو کې هغه کس اجاره الله چې پنهیي ورکړې وه هغه ته الله من الشیطان د شیطان نه علی لسان نبی صلی وسلم په هغه ژبه مبارکه د خپل پیغمبر رستو را روان دی دا هم هغه دغه دی ښه حضرت عمار دی حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن معيرة قال حضرت مغیره وی چې الذي اجاره الله هغه هستی هغه کس چې پنۍ ورکړې و هغه ته الله د شیطان نه علی لسان نبیه صلی الله وسلم په ژبه مبارکه د خپل پیغمبر نو هغه څوک یعنی عمارا مقصد د ده څو عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه اصل کې دا عمار ابن یاسر څه وخت کې هغه سره ډېر لوی ظلم شوی دا په هغه خلکو کې دی چې اول د اسلام راوړی و په اولو مسلمانانو کې و دی د مکې بدماشانو دی هم راونیوه د ده مور هم راونیوله پلار هم راونیوه او ورته وی واپس کافر شي دا مسافرو خوران مکه کې دوی نه کېدل پلار هم وله قتل که مور هم وله په ډېره په بده طریقه باندې غریبه قتله کړه او ده ته وایي تام قتلو د د مجبورۍ نه د کفر ټکي ووی چې وی وی خلکو وی پیغمبر علیه السلام ته چې عمار چې دی لاړ مرتد شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نه هغه د سر نه تر د خپو پورې د ایمان نه ډک دی چې ګورو عمار صاحب راغی او جړي وی ولې وی دقه سي پلار مې راله مړ کړه مور مې راله مړه کړه او په زور په ما باندې کلمه د کفر ووی وی زړه کې دې سو وی زړه مې بلکل په ایمان محکم و وی چې اسم نشته دی که بیا داسې مسله وه بیا ورته داسې وایه او بیا پیغمبر اسلم دته دغه وکړي چې خدای پاکه د شیطان د تسلط نه محفوظ کړي دا ملائکی چی دی تحدثو دا خبرې کوي سره په خپلو کې فی العنان په ریس کې دا ریس رانشي دا ملایکې دې ورځې ته راکوشي سره په خپلو کې لګیایي چې الله ویلی دی چې سبا له به چې دی په لنډي کوتل کې مثلا داسې کار کیږي پېښور کې به داسې کار کیږي پلاني ځای کې به داسې کار کیږي دا خبرې چې دوی کوي نو دغه نه دي دا شیطانان دا واوري چې واوري نو هغه راشي او د ځمکه کې دا دغه نه دي دا جوګیان دوی ته ووایي چې هلکه سبا یا بل سبا به داسې کار کیږي دا جوګیان نورې خبرې هم راوالي یو ورسره دا هم یو ځای کې خلکو ته ووایي چې داسې کار به کیږي هغه سبا هغسې وشي خلک وایي وګورئ پلانې جوګي هغه رسېدلی دی که نه داسې خبرې راته وکړه همداسې کار وشو هلکه دا رسېدلی نه دی دا شیطانانو ته رسېدلی دی شیطانانو له دا خبرې روړي دي نو دا ملایکې تحدثو دا خبرې کوي سره په خپلو کې فی العنانې پر ویس کې نو دی راوی دغه کوي چې عنان څه ته وایي والعنانو الغمام عنان څه ته وایي الغمام دا ریاض نه ده دا ده نو دا ملایکې په ریاض کې سره خبرې کوي په څه شي خبرې کوي دا هغه د تحدثو سره ولګوي بالامر په یو کار یکونو فی الارض چې هغه موجودیږي په ځمکه کې هلکه الله داسې ویلی دي داسې به کیږي الله داسې ویلی دي داسې به کیږي فتسمع الشیاطین نو ووري دا شیطانان الکلمته دا خبره دا خبره ووري نو چې ووري نو دا راشي او دا جوګیان نه دي د دې جوګیانو په غوږ کې دا خبره وکړي چې هلکه داسې به کیږي د خلکو ته ووایه فتق فتقر فتقرها فتقرها نو دا خبره کی دی دا شیطانان فی آزان الکهان په غوږونو د جوګیانو کې کوهان جمع د کاهن ده دا آینده کمی خبرې چې کوي دا, دا تقر دی ته وایي چې سړي په خوله باندې د سړي غوږ باندې خوله کېدی او ورته ووایي او څنګه کما تقرو په دې غوږ کې ورته خبره واچوي کما تقرو لکه څنګه چې اچول کوي القارورتو قاروره هسې د عام د قارورې معنی ده شیشه لیکن دلته بل شی ته وایي تاسو ته څه وایې زما نه دستي هیر شو لاټین خو بل کړی دی که نه لاټین کې به چې تاسو تیل اچول نو څه به هغه یو شی به ورته ته څه وایي پیپو هغه یو سر به یې نری بل سر به یې غټ دا به په دې سوري کې کې خو پاس به واچو لکه څنګه چې دا پیپو دا شی رسۍ دا تیل دی دغه ته لاندې دی لاټین ته نو دا یو خبره به وکړه دې جوګیانو به سل وسره نورې کړې سبا به هغه یو وشوه او دا سل به نورې ټولې دروغ شوې قوم به دې ته نه کتل چې هغه سل خبرې دروغ ویلي وو دې یو ته به یې کتل چې دا یو رښتیا شوه فیزیدون نو دې کاهنانو جوګیانو زیاتو به معه د دې سره مئتا کذبتن سل دروغ به ورسره نور کړو دا به قوم ته بیان کړو حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سيد المقبوري عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت ابو هريره وی عن النبي صلی الله علیه وسلم دا دغه نه کوي سړی د اوسیلی دا سخت الله ته بد دي ده او شیطان په دې باندې داسې خوشحالیږي چې ګړیږي د دې وجې نه اول کوشش کوی چې حوصلې رانشي او که حوصلې راځي نو هلکه کوشش کوی چې خوله هم وازه نشي او که دام نه کېده نو چې خوله وازه شي نو د الله سپې کېده خو بیا کوشش دا کوی چې ګورې د خولې نه هم ها ونځي مونږ دی که نه به ساده نو داسې یاره نو دقه چې وي که نه وي دا شیطان وخاندي وخاندي چې زه په خوله کې مې وله میتیازې مې وکړې او دا دغه مې ترې وویسته نو دا کول نی پکار دا شی نه ده الله ته خوښ نه دي وجه د هغې دا ده چې دا یا د کثرت عقل نه سړی خوراک ډیر وکړي ورې په ناره خېټه څوک دا نه کوي دا خو چې سړی خوراک وکړي نو ډېر خوراک هم ښه شی نه دی بل دا د غفلت نښه ده د غفلت تاسو چې سبق ته ناست او په توجه سره ناست دی ستا د کاکا به هم دا شی رانشي خو دا بې پروایي نو بې پروایي هم بد شی دی نو دا ښه شی نه دی قال رسول پاک وی التصاعب دا اوسیلی چې د من الشیطان دا د طرفه د چا نه هلته پې خوراک ډېر وکړي اوس الله ته ډېر خوراک هم خوښ نه دی دا د شیطان خوښ دی هلته پې غفلت راولي سوجونو فکرونه پې راولي دا هم د شیطان خوښي نو دا حوصلې چې دی دا د طرفه د شیطان نه دی فیضا تساعب احدکم کله چې حوصلې کوي یو ستاسو نو فلیرده هغه دې واپس کی مستطاع چې څومره طاقت که خوله بندولی شي چې د نه خوله کولو نشي او که خوله دې کنټرول نی نشي بندولی په خوله لاس کې ده او چې اواز ونځي فان احدکم یقینا یو ستاسو اذا قال کله چې دی ووایي په وسیلي کې ها نازنګ ها نو ضحک الشیطان نو د پورې دغه شي وخاندي چې شیطان چې زه دغه مې کړې خوله مه دله ګنده کړه او خشنه کړه حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامه قال هشام اخبرنا عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت عجيبه دغه کوي غزوه احد دی غزوه احد دی دې طرف ته مسلمانان دي هغه طرف ته کافر دي په اول حمله سره الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه او کافرو شکست وخوړ چې شکست یې وخوړ دا مسلمانان د دوی پسې نو دلته دوه واقع شو یو خو دا چې هغه کافر د شا طرف رالل خو اول دا وشو شیطان اواز وکړو یا مؤمنانو د شا طرف نه باندې دشمن راغی دا اواز وشو ما وی جنگ شروع مسلمانان په کافرو نښتي او ځغلولې او وهلې ما وی دلته اواز وشو چې ای مؤمنانو مسلمانانو د شا طرف نه د باندې دغه راغی دشمن هغه را واپس شو چې را واپس شو دا رستو مسلمانان نه دي په دوی دا ګمان وکړو چې دا دشمن دی نو سره دوی خپلو کې دغه شو دا مخکینی او دا رستنی سره خپلو کې ټکراو شو د دې وجې نه حضرت حذیفه وی زما پلار او حضرت یمان دا دی مسلمانانو را ایسار کړی چې دا دشمن دی وی ما پې چغې والې چې ګورې مه کوئ دا مې پلار دی مه کوئ پلار مې دی چا زما آواز اورېده اخر که غریب یې هغه دغه کړ زما پلار یې مړ کړ نو شیطان داسې کارونه کوي قالت حضرت عیشه وی لما کان یوم احد کله چې شوه ورځ د غزوې احد نو هزم المشرکون شکست ورکړی شو مشرکانو ته چې مشرکانو ته شکست ورکړی شو نو فساها ابلیس اواز وکړه ابلیس دغه مشر نه دی د شیطانانو دا مشر دا حاضر شوی و اواز وکړه ابلیس څه وایي ای عباد الله ای د الله بندګانو مسلمانانو ته وایي اخراکم اخراکم ځان وساتئ د رستو نه رستو د باندې دشمن راغی اخراکم ځان وساتئ د دغه نه د رستو نه د دوی دا خیال و چې رستو په موږ دشمن راغی او خلکو زغرې اچولې وې سر مخ هر څه پټو فرجعت اولاهم نو را واپس شو د اوله ډله د دوی چې راواپس شوه چې دا کم رستو خلکو په دوی دا ګمان وکړو چې دا دشمن دی فجتلدت نو یو بل ووهل فجتلدت نو یو بل ووهل هیا د اولې ډلې و اخراهم او رستنې د دوی دا مخکینی د دې رستنو پسې راتاو شو چې راتاو شو نو دا مخکینی او رستنی سره یو بلی ووهل نو ما وی دی کې بیا حضرت حذیفه پلار نه دی هم پکې راغلی و فنظر حذیفتو نو وکتل حضرت حذیفه مشهور صحابي دی رازدار د رسول الله دی فیضا هو پس ناګنه دا حذیفه دی مخامخ شو به ابیه د خپل پلار سره الیمان چې هغه څوک حضرت یمان تاسو وایې که نه حذیفه ابن یمان د ده سره مخامخ شو اوس دا مسلمانانو را ایسار کړی دی دوی پې دا ګمان دی چې دا دغه دی دشمن دی فقال نو دی حذیفه ووی ای عباد الله ای د الله بندگانو ابي ابي دا خو مې پلار دی دا خو مې پلار دی دا څه کوئ دا خو مسلمان دی ابي ابي دا مې پلار دی دا مې پلار دی هغه روره اواز دی وانورید فوالله قسم په الله چې مه تجزو هغوی منه نشو ددنه حتی تر دې پورې قتلوه چې دغه یې کو قتل یې کو او دا یو صحابي عقبه ابن مسعود بیا ورته هغه قتل کو فقال حذیفه نو حذیفه ووی چې خدای په خیر کې اوس تاسو ته څه ووایو نو غفر الله لکم الله دې تاسو ته مغفرت وکړي دا چې چا قتل کړی هغوی ته وایي چې غفر الله لکم الله دې تاسو ته بخښنه وکړي نو ما خو ورته ډېرې چغې ووالې قال عروه عروه وی هغه عروه نه دی د حضرت عیشی بی بی شاگرد فما زالت فی حذیفه نو همیشه و په حذیفه کې منه د د خپل پلار نه بقیت خیر هغه باقی خیر تر د مرګه مرګه پورې په حضرت حذیفه کې هغه باقی خیرو باقی خیر څه مطلب دی وی باقی خیر نه مراد د استغفار تر د اخره پورې به ده وی یا ربه زما د پلار قاتلانو ته دغه وکړي بخښنه وکړي یاد خیال دا و نو همیشه او په حذیفه کې منه د د خپل پلار نه بقیت خیر هغه باقی خیر نو ما وی باقی خیر سو استغفار چې ده به تر د اخره پورې بیا دا وی چې ربه زما پلار ته کله بیا یادم کو چې عقبه ابن مسعود ته مغفرت وکړي ځینې خلک وی چې د خیر نه مراد دلته حزن دی غم او په مسلمان باندې غم کول دم دغه دی خیر دی نو همیشه په حذیفه کې د خپل پلار نه بقیت او خیر باقی غم په هغه پلار به د فریاد کوئ پلار یې راله شهید کو پلار یې راله شهید کو حتی لحقه تر دې پورې چې حذیفه ملو شو بالله عز وجل د الله سره وفات شو حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابو الاخوس عن اشعث عن ابي عن مسروق قال قالت عائشه قال حضرت مسروق وی بس لیکه ما چې قالت عائشتو حضرت عشی بی بی وی الکه د شیطان یو صفت دا دی چې سړی مانځه ته ودرېږي کله ولا یو پلو مخړی او کله ولا بل پلو مخړی سألت النبی صلی الله علیه وسلم ما پوښتنه وکړه د پیغمبر علیه السلام نه عن الالتفا عن التفات الرجل د هغه کتلو د سړي فی الصلات په منځ کې چې التفات کوي او یو خوا بل خوا کتل کوي په منځ کې نو یو دا دی دا جایز دی که دا جایز نه دی او دا ولې کوي سړی سړی مونځ کې دی خو داسې کې یو په سترګو کتل دي په سترګو کتل بلکل څه نقصان نه لري په سترګو یې داسې سترګې تاویره دا خو بلکل نقصان نه لري یو دا دی چې په التفات کې او مخ تاوې سینه نه تاوې په دې مونځ نه ماتیږي خو دا سخت د مانځه دپاره نقصاني دی هغه د مانځه خیر او برکت دا دغه کوي دا شیطانی اثر انسان باندې چې کله ولا مخ یو خوا واړی یو کله ولا بل خوا واړی الکه الله ته ولاړې الله تا ته د بې اندازې توجه کړې ده او ته الله ته توجه نه کې نو ما تپوس وکړه د پیغمبر علیه السلام نه عن الالتفات د مخ ګرځولو عن التفات الرجل د مخ ګرځولو د سړي په صلات په منځ کې یو چې سینه واړی داسې نو بیا په دې باندې مونځ نه کېږي ماتېږي فقال نو رسول الله راته وی هو اختلاس دا تختول لی هو اختلاس دا تختول لی او یختلط الشیط... یختلص الشیطان تختول کوي شیطان من صلات احدکم د مانزه د یو ستاسو نه استاد صاحب ووي چې کله ته په مانزه ودرېږي د هر طرف نه تا ته د خیر او د برکت پیپونه ونښلي داسې د باندې را رواني دا ثوابونه او دا خیر او برکت دا وي دا د دې مانځه برکت دی دا یو یو سیکنډ دی دولت دی خو چې کله شیطان تا باندې داسې مخ وګرځوي هغه چې تا څونه وخت کې دا مخ ګرځولی دی هغه ثوابونه ورسه دغه وخت نه ته دغه شي محروم شي نو دا دغه شو تختول شو نو دا تختول لی د شیطان چې شیطان تختول کوي د مانزه د یو ستاسو نه هغه کوم موس کې چې کوم خیر برکت و دغه لږ ټیم چې دی دا خیر او برکت نه دی محرومه کی حدثنا ابو المعيرة قال حدثنا الوزاغي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ووی الرؤیا الصالحه خوب رښتیا ښکلی خوب الرؤیا الصالحه خوب رښتیا ښکلی خوب من الله دا د الله د طرف نه دی تا خوب ولیده چې الله داسې داسې بچي راکړي دي خوب دې ولیده چې زه روان یم حرم ته ځم او دا د حج کوم او عمره کوم هلکه دا د الله د طرف نه د خوشحالۍ زیري دي تا ته نو خوب خو دا د الله طرف نه یو زیری والحلم او دا ګنده خوبونه چې کله په یو کنده کې پروت او کله په بله کنده کې پروت نو دا سی من الشیطان دا د شیطان نه چې شیطان سړی یری د دې وجې نه فیضا حلم احدکم کله چې وویني یو ستاسو حلما خراب خوب او یخافه دې ته یریږي داسې هیبتناک خوب دې ولیده نو زر راپاسه او دې ګس پله او داسې لاړې توکه ګس داسې وکړه دلته شیطان ناست دی چې دا بې عزته شي نو فلیبسق دی دی لاړی توکی عن یساره خپل ګس طرف ته او زر وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولیتعوذ بالله او پنی دی اونیسی په الله باندې من شرها د شر د دی غلط خوب نه او فانها دا دغه چې دی دا غلط خوب چې تا ګس طرف ته لاړې تو کړې او اعوذ بالله دې وویله لا تضره ده ته به ضرر ونه رسوي ووایه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر النبي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله حضرت ابو هريره وي خيستا وظيفه ده چې سړی همیشه دا کوي دا خوشې خبرې او هغه دغه کوي د دې په ځای دا کوي ابو هریره وایي ان رسول او ګورې حدیث داسې حدیث دی چې څوک ورته دا هم نشي ویلی چې دا کمزوري حدیث دی د بخاري شریف حدیث دی ښه لکه چې د لس مریان ازاد کړي او تاسو ویلو چې یو مری دی آزاد کو د جهنم نه الله پاک تعالی پنۍ درکړه نو کانت له وی به دا د ده دپاره عدلو عشر رقاب په برابرې د لسو مریانو یو وکتبت له او بل پلو به ولیکل شي د ده دپاره په عملنامه کې مئتو حسنه سل نیکې یو ومهیت انه او لرې به کړی شي د دنه مئتو سیئه سل ګناهونه چې په عملنامه کې لیکلی شوي بیا به ترې لرې شي او بل دا ټکی راغی وکانت له او وی به دا د دې سړي دپاره حرزن حفاظت من الشیطانې د شیطان نه خو څونه وخت به وی نن ټوله ورځ یومه ذالک ورځ د ده چې دا ده تا چې خیره سره سهار ووې نو ټوله ورځ به دا د شیطان ستا دپاره حفاظت وي حتی یمسیه تر دې پورې چې دی بیګی کي او ماښام کي او بل چې ته روره دا وې نو په ورځ د قیامت باندې تا سره چې څونه سرمایه د نیک اعمالو وي دونه به د بل چا سره نی ولم یات احد او راتلل به ونکړي هیڅ یو کس بافضله په یو ډیر بهتر عمل مما د هغې نه جا به چې راتله کړي په هغه باندې ته هلکه ستانه به په ورځ د قیامت په میدان حشر ته بل څوک بهترین عمل حاضر نکی یو سړی بیا حاضر کی ته د ورځې سل ځله وي او هغه د ورځې یو نیم سل وي نه به بیا ستانه بهتري ته د ورځې یو نیم سل وي هغه د ورځې دوه سوه وي الا احد مګر یو کس هغه به بهترین عمل پیش کی عمل اکثره چې هغه عمل کړی وي زیات من ذالکه د دینه نو معلومیږي د شیطان نه د حفاظت